د ټولو ناول د مجاهد تربیت او د هغه د پاره لس اصول ذکر کړل پینځه متعلق د عقیده پینځه متعلق د عمل بیا د عمل د اصلاح د پاره سلور اصول بیان کړل زګه چې مجاهد تربیت یافتوي او دا هغه په ملک کې اندرونی فسادی نو هغه په محاذ باندې نشي جنگې دی نو د مل د اصلاح د پاره سلور اصول بیان کړل یو قصاص من الظالم چې د ظالم نه بدله والي دویم تقسیم الاموال بالقانون الشرعي مال په شرعي طریقه باندې تقسیم کړي دریم مسله د صوم له ارتباط النفس ملکی رشوتونه ختم کړي بیا کله چې د مجاهد تربیت وشي د ملک اصلاح وشي خو د مجاهد په کور کې اندرونی فسادی ناغم په محل نشي جنگې دی نو دا کور د اصلاح د پاره اتل احکام ذکر کول اول قانون چې د کور مشر با په خپل کور باندې انفاق کوي مال بلګي دویم حکم د قتال کور مشر کې با ماده د جهاد وی د قتال وی او دریم قتال بیا شر لورمه دویم نه نفال الممنوعه د مقصد الجماع نه هم تعظیم د الله لسم مسله د اله یو لسم حکم د طلاق او زدی زاینا آیت نمبر 233 دوسوا دری دیرشم آیت نا دی لسم حکم ذکر کئی د پار د کور د اصلاح مسئله د رضا ماشوم پیدا شوی دی او خزل طلاق ملاو شو نو اسی نه چې ماشوم مینس کې ضایع شي او هغه ته نقصان ورسي نو هغه له بپای څنګه ور کوي څومره وخت به ور کوي نو د آیاتونو کې دا ذکر کوي دلته الله رب العالمین وای دو کال به ور کوي دې جنا نور ائمه وای دو کال به امام ابو حنیفه رحم الله وای مدد رضا دونیم کال دا کته وای چې دلته الله رب العالمین دو کال ذکر کوي دا فرمای سوره احقاف شپږویشتم سپارا پنځلسم آیت وګورئ الته کې الله رب العالمین دونیم کال ذکر کوي سوره احقاف شپږویشتم سپارا ای جواب کوي چې د هر جبه دا قانون دی چې پورا د ذکر کوي او نیم پریدي مثال داسې دی لکه یو سړی نه تاسو کې چې ستا عمر څومره دی او زما عمر 50 کال دی حالانکه دا عمرې 50 کاله شپږ میاشتې او لس ورځې او دا شپږ میاشتې او لس ورځې دا پکې نه ذکر کړي لکه هغه نیم عدد دی دارنګي قران هم دلته دوه کال ذکر کړ نیمه پرې خو کلا غنیمم ذکر کړي لکه سوره عقاب بنزل سمات او حمل نه مراد دی لاس کې لګول لکه سوره مریم او اجتماعات کې الله رب العالمین وایي سوره مریم شپارسم سپارا آیت نمبر 27 او اجتماع فاتت به قوما تعملو قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا راولو خپل قوم ته چې لاس کیو چکړو دلرا حمل په معنا د لاس کیو چتول نو دلته دو کال ذکر کړي اول ته دونیم کاله نو مودا رضا دو نیم کال دا نور وی دو کال دا د دې آیت نه استدلال کوي والوالدات يرضين اولادهن ترجمه میان دی په باور کې خپل اولاد لنا حولین کاملین دو کال پورا لمن اراد ان یتم الرضا د پاره دا چا اراده لري چې پورا ګرځات پي ور کول وعلى المولود له رزقهن او په بلار باندې د رزق د دې دی او کسوتهن بالمعروف جوړه جا مور کول دي په رواجی طریقہ لا تکلف نفس الا وسعها تکلیف نشي ورکولې چې یو نفس ته مگر په اندازې د طاقت د هغې باندې یعنی هر انسان د خپل وس مطابق په هغه باندې تکلیف راځي دیو جنا 233 یو سالک وئی اپنے اللہ سے شکوے کی مالو تو کروں اپنے اللہ سے شکوے کی مال ہو تو کرو غم دی ایسا دی غم سہنے کی رات دے دی کدا اللہ نے شکایت محل وے نو ما بکڑے وے ولی دا اللہ نے شکایتو کم که غم راولی نو دا غم ضرر با نشی ورکول مور تا په بچی دا غی باندې ولا مولود له بولده او نفلار دا په بچی دا غی باندې والل وارث مثل ذالک میراث اون کی باندې هم بشان د دې دی فین را دا فصاله که چرې اراده لري دواړه د جدای د پیونا ان تراز منهما په مشورې سره په خوشاله سره د دواړو نه وتشاور نو مشورې سره فلا جناح علیهما نریشه ګنا په دواړو باندې وینا راتو من دستر دی اولادکم او کچر تاسو اراده لرئ چې په ورګه خپل اولاد لا یعنی رضاعت د پاره خزونی سي ولا جنا علیکم اذا سلمتم نشته ګنا پتا سبانی کله چې ورکوي تاسو یا اراده کوي د ورکولو ما اتیتم بالمعروف چې ورکوي تاسو په خطرېکا واتقوا الله ويرګد الله نوالم پوي شي ان الله بما تعملون بصير یقینا الله باغ عمل چې تاسو یې کوي لیدونکې دی الله ستا هر عمل ویني دا الله نه پټې دی نشي والذین یتوفون منکم دیار لسم حکم د کور د اصلاح د پاره عدت المتوفانا زوجها یوه ښځه ده د هغې خاوند وفات شو نو د هغې عدت به څومره وي والذین یتوفون منکم هغه کسان چې وفات کې شي تاسو نه او يذرون ازواج او پرې دی بی بیانی یتربصنا بانفسهن انتظار بکې بغل زانونو باندې اربعه اشهر و عشره سلور میاشتې او لس ورځې مطلب دا یو خزه دای خاون وفات شو هغه سلور میاشتې او لس ورځې د کور نه بهر نه وځي او د خاون په کور باندې سلور میاشتې او لس ورځې ناشته وي وَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ کله چې ورسیږي نیټه تا ولا جناح علیکم نشته ګنا پتا سبحانی فیما فعل نفی انفسهن هغه سګي چې کړی دی بخلو ځانونو باندې بالمعروف په قانون د شرع باندې مطلب دا چې نیټه پوره شي نو کاغه بیا بار تزي د شریعت حدودو کې دنه نو ګنا نشتا والله بما تعملون خبير الله باغ عمل چې تاسو کوي خبردار دی ولا جنا علیکم فيما رزم به من خدمت النساء سوار لسم حکم ذکر کړي حکم الخطبه یو اخذ دای خاون وفات شو نو عدت داوی لانه پوره شوی نو بل سړی به هغه ته نوې چې زه تاسو سره واده کوم نکاح کوم هغه اشاره کوي نو جایز ده خو واده به ور سره نه کوي په پټي باندې وي اشاره کولې شي ورته وایي چې را زه کوشش کوم چرته نیکه خزه ځان له ګورم دیندار خزه دای په مخ کې ویلې شي او دارنګي هغه ته ویل شي چې یرا ټول عمر به څنګه داسې ژوند تیرې تعالی دی خو سړی او خو خاون ضرورت دی چې کور دی خي او ژوند دی خي نو حکم الخطبه دی ته وایي ولا جناح علیکم فيما رضتم به من خدمت النساء نشته ګنا پتا سبانی باغ سکی چې پیش کوي تاسو په دې سره اشاره کول زنانو ته کونډي خزه ته او اکننتم فی انفسکم یا پټوي تاسو پزړونو تاسو کې علم الله انکم ستذکرونهن پویا دی الله یقینا تاسو یادوي بدیلرا ولکن لا توعدون سرا لیکن وعده بنکوي دی سره په پټه الا ان تقولوا قولا معروفا مگر کوای تاسو وینا موافق د شریعت ولا تعزموا عقدۃ النکاح او قسم کوي د غټي د نکاح حتا یبلغ الكتاب اجلا تر دې چې ورسیږي لیک خپل نیټه تا سلور میاشتې ولسر دې تیر شي بیا ورته ښکارا ویل شي چې زه تاسو سره نکاح کوم لیکن دا غینا مخکې الله وی د نکاح اراده مکوي پټي وعده به ورسره نه کوي وعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاذروه پویا شي یقینا الله پوری باس چې تاسو زړونو کې دي نو یریږي د دې الله نه وعلموا ان الله غفور حلیم او پوه شئ یقینا الله دې بخون کې او صبر کوون کې ذات لا جنا علیکم ان طلقتم النساء نشته ګنا پتا سبانی ک طلاق ورګه تاسو خذلا ان لسم حکم طلاق د غیر مدخول بها یو خزه دا هغه له طلاق ملاو شو خاون ور سره الله نه دی ملاو شوی د واده نه د یو ځای کې دونه مخ کې مخ کې ورته طلاق ملاو شو او لا ملاو شو نه دی خاون دا او نکاح ور سره شوی دا نو دا غي دو صورت دي یو دا چې هغه له مہر نه مقرر کړي او دویم دا چې مہر مقرر وي کمار نه مقرر کړي نو بیا د وس مطابق مالدار به د خپل وس مطابق جوړه جامو ور کوي او غریب به د خپل وس مطابق جوړه جامو ور کوي او که مقرر شوی نو نیم مہر به ورکړي لا جناح علیکم ان طلقتم النساء نشتا گناہ بتا سبانی که طلاق ورکې تاسو خزولا ما لم تمسوهن ترسو چې تاسو لاس نه لګولې دیتا او تفرضو لهن فریضه یعنی مقرر کړی تاسو دی لرم مہر من قبل ان تمسوهن مخکې د لاس لګولو ستاسو دایتا وقد فرضتم لهن فريضه او تاګي سره تاسو مقرر کړو دی لره مہر مطلب دا چې خاون لاس نه ورولې هغه خزه مسکړې نه دا او مہر مقرر دی طلاق ورکو نو فنسو ما فرضتم نیم مہر هغه چې تاسو مقرر کړو نیم بوله ورکړي او یا هو الذی بیده عقدۃ النکاح یا وبهیا سړی چې په لاس دا کې غټه د نکاح دا خاون وته وی چې را دا نیم نه ټول در کوم بس ما نزا وان دا هو اقرب للتقوا چې تاسو وبخې یو بل ته نو دا ډیره نږدې ده پرېزګارۍ ته ولا تنسوا الفضل بینکم او مهروي او قوت اسلامی په مینځ تاسو کې دا هم د مخ کې ټول احکام سره لګي ان الله بما تعملون بصیر یقینا الله باغ عمل چې تاسو کړی لیدونکو حافظو علی الصلوات شپاړسم حکم ذکر کوي حفاظت الصلات اسنا چې د کور په سماولو کې لګیاي منظر نه پاتې شي ګورا دا د من حفاظت کا منز داس یو بهترین اصله ده د مسلمان د پاره چې دې په دې موز باندې د هر سنه الله رب العالمین د حفاظت کوي حافظو علی الصلوات حفاظت کوي په منځونو باندې او صلات الوسطا خصوصا په موز درمیان باندې وصلاة الوسطی او خصوصا په مز درمیان باندې بعضی عالمان ذکر کوي او اکثر خلک چې ترجمه او تفسیر د دې ځای کوي نو هغه وایي د دینه مراد د مازیګر مز دی ځکه وی دوا منځونه د دینه مخکی دی او دوا رستو دی موږ وی دام صحیح ده او اصل تفسیر دا نه دی لکه بیا خو به خلک صرف د مازیګر مونږ ته توجه کی دا نور مزونه ګینه دا و دومره اهم نه اصل خبره دا ده کتاب تفصیل د ابن جزئی هغه ذکر کړي او مراد د دین ټول منځونه دي سره جمعې د مزنا ځکه هر یو منځ هغه د دوه منځونو په میانس کې وی لکه سحر منځ هغه د ماسختن او د ماسپخین په میانس کې وی د ماسپخین منځ د سحر او د مازیګر میانس کې وی دغه چې د مازیګر د ماسپخین او ماخامیانس کې وی د ماخام هغه د مازیګر او د ماسختن مینس کی وی او ماسختن والا د ماخام او سار مینس کی وی دیو جن مراد نه هر یو مونږ او که یو سړی وای چې را منځونه خو مخکې ذکر شوی دي الا صلوات نو بیا و صلات الوسطا ته ضرورت یا تاکید ولې دی لمونږ استاد محترم شیخ القرآن مولانا مطیب طاهری سے به فرمایل وی حضرت شیخ القرآن نور الله مرقده وبوی چی دیتا تاکید من غیر لفظی وی دا تاکید من غیر لفظی دی او پدی کې اشاره دا دی خبر دا چې هر یو منز هغه درمیانه منز وګڼه دیو جنا چې منز وکي بس دا وای چې دا زما اخیری منز دی چې په دې باندې انسان د هر قسم آفت او مصیبت نه خلاصيږي او مسلمان منځ هو منځ طرف توجه نه کوي نو هر څومره مشکل چې راشي د مسلمان توجه د الله عبادت طرف نه وي ورا څومره سخترین حالات دي په اوس ورځو کې اوسم ډیر مسلمانان داسې شته چې په دې ورځو کې د سهار منځ نه کوي نو چې په دې ورځو کې هم نه کوي نو کله به وکي بیا بیا قیامت کې هم نه کوي چې هغه سخترین حالت راشي نو پای کې به هم دی دا خپل عادت نه مجبور وي دیو جنا منځ مسلمان له پکار دي چې هغه خپل ټول مصیبتونه د الله رب العالمین نه ختمول غواړي د ځان نه په الله پاک باندې والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا ولسم حکم ذکر کوي الوصیت للازواج کم سړی چې وفات کیږي د خپل بیبي لپاره له وصیت کی چې دا د یو کال په دې کور کې اوسيږي او دا حکم استحبابي دی دا غي له جوړه جامه ورکا د پارا د طلاق کړي شو خزو جوړه جامه ور کولی پرواجی طریقہ پرواج مطابق حقا نال المتقین لازم دی په متقیانو کذالک یبین الله لكم آیاتی الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم اوس تنویر په ما سبقا روشنای چې په مخ کې خبرو او زجر رټل ور کوي متکاسلین ته په jihad کې مخکې jihad حکم ذکر شو او زجر ور کوي رټل ور کوي هغه چاله چې په jihad کې سستی کوي بنی اسرائیلو کسا خلقو او د مرنه تختیدل نو کم ځای ته چې لاړل عمل ته الله رب العالمین مړ کړل دیو جنا ها ها مسلوم دادا چې کله په یو ځای کې و باراشي او ته هلته موجودې نو دا غځای نه بتخته نه او کوم ځای چې و باراشي او ته په بل ځای کې نو هغه ځای له بزینا لکه حضرت عمر رضی الله تعالی نو شام لروانو د شام امیر او ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ وو چې زه ځای ته ورسېدل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته چاوي یل ته بار اغلی دا صحابو نه مشوره غستا عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ ورته ما خو د نبی علیہ السلام نه داسې مسله اورېدلې ده چې کم نه و باراشي او تال تنه نو نه باورځي حضرت عمر وی ښا ورته وی ملګرو ته وی واپس شي زای چې زو واپس ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ ورته وی اتفر من قدر الله تعالی تدا الله تقدیر نه تخته هغه ورته فرمایل عمر رضی الله تعالی عنہ وذالک من قدر الله تعالی دا هم د الله تقدیر و چې تر دې ځای موږ راورسولو اوس هم واپس کوي دا هم د الله تقدیر دی نو دا نه یو دې توکل دویم دې احتیاطی تدابیر په اسلام کې دواړه شته دي او احتیاطی تدابیر دا مقصد هم نه لري چې خپل ایمان ورته پرې ده خپل دینی اعمال ورته پریدا منز به نه کې په منز کې مسلمانان به یو ځای نه ودرېږي ځکه چې مرض لګي دارنګي په دینی اجتماعاتو کې باندې یو ځای کیږي په مدارسو کې باندې یو ځای کیږي په جمعاتونو او په دینی حلقو کې باندې یو ځای کیږي تبلیغي اجتماعاتو کې باندې یو ځای کیږي خو که سیاسی هر څه کې یو ځای شي نو پاغیس نه که بانک کې یو ځای شي هي کې سم نشتا هسپتال کې یو ځای شي دارنګي چې پیسې ورکړي او آی کی تصویران راځي ایڈورټایزمنت کیږي نو پای کې کرونا وایرس نشتا پای کې سم نشتا او که جماعت کې مسلمان یو ځای درېږي او یو ځای باندې درېږي لره لره درېږي دا ایمان دی او دا مسلمانی ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوه قسم روایت نقل شوی دي یو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فر من المجزوم فرارک من الاسد د جزامی نه داسې تخته لکه څنګه چې د زمری نه تخته هم بل روایت راځي چې نبی عليه الصلاه والسلام جزامی د لاس نیولې او ناس ته خپل ورسره روټي خوري نو خپل ورسره روټي خوري او نور ته وایي تخته همان ضروري کې پروت دی بس یې په څوکن دی نو اصل خبره دا ده چې یو طرف ته نبی علیہ السلام احتیاط ذکر کوي خلق دوه قسمه یو هغه چې هغه وهمي وي لکه ډېر خلک وهمیاني لاس چا سره نه ملاوي غاړه نه ملاوي نږدې کیږي نه چا سره یره ما ته به مرز لګي او دوی ماغی چې دا یقین او ایمان مضبوطی پروايي ني لا ابو ولا تیرتا ولا همتا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دواړو لپاره خبره ذکر کړې ده دواړه جایز ده احتیاطي تدابیر په خپل ځای دي او که یقین او ایمان دا په خپل ځای باندې دي لیکن د دې مقصد دا هم نه دی چې مسلمان دې د هغې لپاره هغه ځایونه پریږدي چې پای کې الله ته جړا او فریاد کیږي مسلمان دی هغه عمل اختیار کی چې باغی باندې الله ناراضه کیږي جماعت پرې خودل دا خدا الله قور او غضب له نور دعوت ورکولی په دی باندې خدا الله عذاب ختمی گینا نورم زیاتی گی مسلمان له بکار دی چې هغه زیات توجه کی اې دا جمعه طرفو بهر حال د بن اسرائیلو کې څه خلک وو او هغه د جهاد نه تختیدل کم ځای ته چلالل الله ملته کې مړکړل مسلوم دادا چې کم ځای د چا مرګ لیکل شوی حدیث کې راځي جالل او الیه حاجتن الته حاجت الله رب العالمین پیخی الته مرشی اے زمون خلق وای او یاره وای کدی ذات نه تل نو داسې بنو شي کدی ذات نه تل نو داسې ور سره نو شي دا ټول دروغ دی دا الله رب العالمین داغه مرګ هم دلته لیکلو نو زکه دلته لاړو الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم ایا ته نه ګورې هغه کسانو لا چې وتلي د کورونو د دوی نه وهم الوفون د یو په زرګونو باندې حضر الموت د یره د مرګ نه وقال لهم الله موتو الا دي دمړ شي ثم ياهم بیا ژوند دي کدی لرا ان الله لذو فضل على الناس یقینا الله خاوند فضل دی په خلکو باندې ان الله سميع عليم یقینا الله دی اوریدونکی او پویا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ترغیب ال الانفاق جهاد بغیر د انفاق نه کیږي نه نو ور سره مضمون د انفاق ذکر کړي سوک دی هغه کا چې ورکول کی الله تور کول خيستا آیت کې سوال لې چه قرض خو هغه سو غواړي چه هغه محتاج وی او فقیر وی ولی الله رب العالمین الیاذ بالله محتاج دی چه قرض غواړي مالزی معنی کې اشکال حل کو زما یو استاد محترم لفظی معنی چې یاد کې اشکالات به ختميږي نو معنی دا سوز دی هغه کس چې ورکول کی الله لره ورکول خيستا ورکول کی الله ته او دا قرض ولې وایي دا په اعتبار د قارض سره وایي سړی چې چاله قرض ورکوي نو دا هغه دا یقین وي چې دی به مال واپس کوي زګه قرض ورکوي اگر چې نن سبا دې چاله قرض ورکو ځان لدی په خپل دښمنی وکتا او بیا په ژوند کې تیروري نه دا لري کار وکړو چې چاله دې قرض ورکو نو مصیبت دې ځان لوکتو امو یو مرګره وی وی نن سبا چې چاله قرض ورکې یا د نغواړي نو ور سره یو غټ کانی وروړه ورته وای چې ول داله په دې باندې دا سر مات کا بس بیا قرض وړه لکه چې سباله یو بل سر ماتو بس نن خره نو قرض ورکون کی دا یقیني چې دی مال راکی او هغه ستونګي چې ګڼکا دینو بس بیا ورپسې ګرځنو اوسا واقعه ذکر کئی جواہر القرآن کی شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چه دا واقعه د مسیح علیہ السلام نه تقریبا زر کال مخکې شوه او داغي پیغمبر شمویلو د جمهور په نسبانه سو کوئی شمعونو سو کوئی شاید نونو امام نصفی ذکر کئی ربط مخی سرداره چې jihad کې او jihad بغیر د امیر نه نکیږي دیو جنا الله رب العالمین د دې لپاره امیر مقرر کړو الم تر ال الملئ من بني اسرائيل آیا ته نګوریا غډل تا د بني اسرائيلونه بز موسی عليه السلام نه اذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملکا کله چې دوی خپل پیغمبر ته اولیګا زمونږ د پاره یو بادشاہ ملک ملک وای بادشاہ تا پښتو کې مرته ملک وای نقاتل فی سبیل الله چې موږ جنگ وکړو په لار د الله کې قال هل سید من كتب علیکم القتال او ورته پیغمبر نیز دیدا چې مقرشی په تاسو باندې جنگ الله تقاتلو چې تاسو به جنگونه کوي قالو وما لنا الله نقاتل فی سبیل الله دوی سری مونږ لرا چې جنگ نکومګه بلار د الله کې وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا تاقی سره مونږه وستل شو د کورونو زمونږ نه او د زامنو زمونږ نه هغه جهاد د دې لپاره وکړو چې د زامنو د کورونو نه ایستلي شوي نو د هغوی دپاره مال غنیمت جایز نه شو دې امت جهاد د الله د رضا دپاره وکړو مسلمان امت نو دیو جنا د مسلمان د پاره غنیمت جائز شو فلما كتب عليهم القتال کله چې مقرر شو په دې باندې جنگ تولوا واولد الا قليلا منهم مگر لګ د دینا 313 کسان پاتې شول او نور ټول وتختیدل والله علیم بالظالمین الله په بظالمانو وقال لهم نبيهم او دیتا پیغمبر د دیو ان الله قد باس لكم طالوت ملکا یقینا الله را لګلې تاسو ته طالوت علیہ السلام بادشاہ قالو ان يكون له الملك علينا دا زکا چې د یعقوب علی السلام رورو عیسو او هغه به د یعقوب علی السلام سره ډېرې جګړې کولې نو یعقوب علی السلام خپل بلار د ماما کرولې غلو لبان او کله چې هغه لوی شو او راتلو نو خپل دوه بچي ورکړي ولا یا وخت کې جمع بین الاختین جایز وا یا یو مړ شو بیا ولا بل ورکړه لونه ولا ورکړي د یو نوم لیا او د بل نوم راهیل دا دا ای سره دو دو وینځي هم ولا ورکړي نو دا غا اسینو خزونه د یوینا شپږ بچی پیدا شول او د بلینا دو بچی پیدا شول نو اته دا شول او دو دوا دا وینځو نه پیدا شول سلور دا شول نو ټوټل دولس بچی شو د یعقوب علیه صلوات و سلام او طالوت علیه صلوات و سلام دا غوینځو په اولاد کې وو دیو جن دی وی نحنو احق بالملک منو مونږ په بادشاہي زیات حقدار یو دا غوینځو په اولاد کې دی دله بادشاہي سه حق دی زکه دی وی چې نسب زمونږ اوچته او دا همیشه د پاره د غټانو خلکو دا عادتي هغوی وایي چې غریب سړی هغه د باچاهۍ او د مشرۍ حقدار نشي کېدی غریب سړی له عزت نه پکار دا همیشه د پاره فرعونی سوچ ته اوسم د خلکو دا سوچ وی په مسلمانانو کې ډېر داسې شته چې لږ ډېر مال دولت ور سره وشي نو غریب سړی بیا ورته سړی بچی نه ښکاری انسانیت په نظر ورته سره نه ګوري ورکیګه مړه وي غریب له چا حق ورکړي دی او دا وي زمنګ نوکر دی او دې زمنګ برابر کې دي شي دا همیشه د باطل پرستوم دغه سوچ وي دا هغه فرعوني سوچ دی وسم ډیرو خلکو کې دا سوچ او فکر شته ونا نو حق بالملک منو مونږه ډیر حقدار یو بابا چای سره ددنا دیو جنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کله چې اسامه ابن زید امیر مقرر کو نو اسامه پاسو ابو بکر رضی الله پیدل روانو اسامه رضی الله ته ډیر وی حضرت تمشری امیر المؤمنین او ته یا خو ته بل یاس باندې سور شه او یا زه کوزیګم زم در سره پیدل زم او بکر صدیق رضی الله عنه نه بالکل بنځي دا خلکو ته خودل چې دا غلام دی خو ما بر سور کړي زکه ز امیر المؤمنین ما او دل الله رب العالمین عزت ور کړي ما امیر مقرر کړي دا فرق د امیر او د غریب دا اسلام ختمي دا فرق ده نو آقا او د غلام دا اسلام ختموي خو اله چی شرعی قانون خو په دې ملک کې نافذ شي او په ټول اسلامي ملکونو کې الله دې په تمام اسلامي ملکونو کې د قران قانون نافذ کړي بیا به دا نی چې دا مالدار دی او دا غریب دی نو مالدار که غلط کارونه کی ویجی صاحب ډیر خو کړل او غریب قسم خبره مو کی وکي کمړه وي دا پس پويږي دا فرق د امیر او د غریب دا اسلام ختمي ولم یوتا ساعت من المال او دلا نور کړشي مالداری د مال فراخي د مال قال ان الله صفاه علیکم اوس دای خو دوه خبره وکړي یو دا چې د د نسب صحیح نه دی د وینځې په اولاد کې دی او دویم چې مال ور سره نشتا الله پاک وی دا خو ستاسو معیار دی د شرافت معیار ستاسو په نسب دی او مال دولت دی اوس هم پښتنو کې دا عادت شته دی مړه وای دا نه دی دا وی پلانې او دا نسب ټیک دا چې خاندان او نسب دی او تعارف د پاره وی لیکن دا دا مقصد هم نه دی چې تا هغه سپک نظر باندې وګوره او هغه ته سپک نسبت وکا اسلام دا فرق ختمي نو الله رب العالمین ورته وی چې د مې د عزت د پاره معیار د امارت د پاره معیار درې خبرې دي یو ان الله استفا علیکم ان الله استفا علیکم یقینا الله ورکړې دل رب تاسو یو شرط دا چې الله ورکړې دیم وزاد او بسدتن فی العلم زیاد کړی الله دلرا فراخی په علم کې یعنی دې په کار د جماعت او تنظیم باندې پويږي امیر به هغه سوګي چې هغه جماعت په چلولو باندې پويږي هغه تنظیم په چلولو باندې پويږي هغه څوک بس امارت او ته مشریو کې چې هغه تنظیم او جماعت غریب پیجنینا چې جماعت څنګه چلیږي هغه څه امارت وکړي او سبا مشري وکړي دای با څوک مشر کوي چې هغه هیڅ نه نه خبر د دنیا د حالاتو نه خبر نه دارنګي د تنظیم او جماعت په اصول باندې نه پويږي چې تنظیم خلک څنګه چلوي فل علم علم به زیاتی او دریم والجسم او بدن مالدار چې همت به یې پاګي شجاعت به یې پاګي امیر به زړه بلستن ني چې په ځای بناستی د ملګرو تپوس بني او دارنګي ملګرو له غم خادای له نزي دا وساميري امیر او مشر خو هغه چې هغه د خپل وس مطابق هر ملګری لزان رسي او هغه به همت ناکي ایاب یکم الدابوت چې راوشي تاسو لره یو صندوق فی سکینت من ربکم پای کی بوی اطمینان نه طرفا درف تاسو نه اطمینان او سکون بوی سکینه د سکون نه ده په معنا د اطمینان او آرام سره وبقیه مما ترک آل موسی دویم دا چې دلته وایي فی سکینه من ربکم آرام سره قران کریم خو ذکر کوي چې آرام او اطمینان پس کړي الا بذکر الله تطمئن القلوب اطمینان زل راضی د الله په ذکر باندې او توا چې پړې پټکي دارنګي آلو موسی او آلو هارون څه مطلب دریم دا چې بقیت مما ترک آلو موسی آلو هارون باقی مانده وي چې موسی او هارون ولو پرېږي نو پیغمبران په میراث کې پړې او پټکې نه پرېږي ځکه حدیث کې راځي نبی عليه السلام فرمایي فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما پیغمبران په میراث کې دینار او درهم نه پریدي انما ورسول علم ایغه په میراث کې علم پریدي ته پړې پټ کې کوم ځای نه رالو دا اوسم خلک داسې کوي چرته اوسخار اختبی لیدلې او شیشه کې بند کړي وي دا موي شریف ته دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویخته سخا چیرلې بیلی دلی دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پټکې دی چرته سخا سپلې بیلی دلی او دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سپلې دی او دا د نبی علیہ السلام موی شریف دی 400 کې خلقو یو سخا وخت پیدا کړو دا موی شریف دی او مليان دا غي ورسونه کوي دا صحیح سند سره ثابت کا نو موږ به ستر ګورانجي وګرځو او ډېر خخه مليان ورزي ورلا کور توای ولې یره وای کوم ورنشلو بیا ورل بریلیان ورزي نو ورزي نه کنه ای خاصم دا شرکیات کوي نو تم پای کې مبتلا شوي او ځان ته دیوبندي وای ا نایا کله چې جدا شو دالوت علیہ السلام په لخرو قال ان الله مبتليكم بنار وی الله تاسو باندې امتحان کوي بني هر سرا دوردنو ومن شرب منه فإنه فليس مني چا چې اوس کلی د دینه او دا زما مرګ رني او به حرام وي چی پیغمبر ورته وی چی چا اوس کله زما مرګره بنی ولی منه کول دی نه خو دی واقع آرام زکه شوی چې امیر ورته وی چې بو بنس کوي بس خبره ختمه نو بیا په کې دا نشته چې امیر ولې داسې وی امیر ولې داسې وکړ دا حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اسمعوا واتیو لو کان عبد الحبشیہ اسمی واتی ولو کان عبد الحبشیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تاسو اور د امیر خبره او تابعداري کوئ دغه خبره د امیر اگر چې او بشي غلام ولنه امام بخاری ذکر کوي دارنګي او بل حدیث کې راځي نبی عليه السلام فرمایي من را من امیر شای یکرو فلیصبر سوچ دا امیر نه یو بد شی ویني نو هغه دې صبر وکي دا نه چې دا خلاف دې بغاوت شروع کی او خلک دې دا خلاف را پاري دا امیر خلاف دا رنګ روایت کې راځي شعب الایمان دې به دې ذکر کړي دیو جنا چی یو امیر موجودی او بل امارت غواړی او فقط دی وی وجنه زکا چی په موحدینو کې فساد پیدا کړي وای ما امیر کړي او ما مشر کړي ا دې حقدار نه یو زدي امیر شم او زدي مشر شم نه او کله وای امیر دا کړی او کله وای امیر دا کړی په امیر باندې اعتراض د پاره د شر او فساد کوي وګوره طالب علیہ السلام ورته وی چې چا اوس کله ناغه زما مرګره د سره نه دی او بس کله حرام نه وو خو ولې به باندې بند کړ دا الله پاک امتحان کولو نو کله کله با امیر ستاره طبیعت خلاف کار کوي ستاره امتحان اغستو لپاره چې ملګری څوک دی او دشمن څوک دی نو دې بزر اعتراضونه شروع کی یره امیر دا وکړل او امیر دا وکړل او بیا د اصلاح په نیت باندې هم نه بلکې د پاره د شر او فساد یي چې په مؤمنانو موحدینو کې شر او فساد جوړ کی او الله پاک دا غره چال ناکام کی فمن شرب منو فلیس منی نو څوک چې اس کی د دې نه نه به زما ملګری ومن لم يطعمو چا چونس گلی فإنه منی یقینا دا به زما ملګری دی مونږ لرا په جالوت او داغ لخکرو باندې قال الذين يظنون او یا کسانو چا یقین کولو انهم ملاق الله چې یقینا دیوا مخامخ کیږي د الله سره کم من فیاتن قلیلتن غلبت فیاتن کثیره ډیر کرتا یو ډلا لگا زور ورشی بدل ډیر باندې به حکم د الله والله مع الصابرین الله دې سره د صبر کوونکو نه ولما برزو لجالوت وجنوده کله چې د ښکار شول جالوت او داغ لخ کرتا قالو ربنا افرغ علينا صبر دوی رب زمونږه راتلو کې بمون باندې صبر وثبت اقدامنا مضبوط کی زمون قدمونه مونږه لونو دی لرا علیک بالحق بتاوانی پرشتیا و انک لمن المرسلین او یقینا ته دلګل شو پیغمبرانو نا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض دا پیغمبرانو ورکړو مونږه بعضی ردی لره په بعضو منهم من کلم الله بعضی ددین آغیو چه خبر کرے دی سر اللہ ورفع بعضهم درجات او چت کرے بعضی ددی لرا بدرجو کی واتینا عیسی ابن مریم البینات ورکڑے منگا عیسی زوی د مریم تا واضح دلائل وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ او مضبوط کړو مونږه دلرا په جبريل امين پاک سره الله وي مونږه له مضبوطیا ور کړی و د جبريل امين په ذریعہ ولو شاء الله مقتدل الذين من بعدهم کچره خو خوي دا الله ایمان په زور باندې مقتدل الذين من بعدهم نو قتل بنه کړیا کسانو چې ورستو د دین دی من بعد ما جاتهم البینات پس دا غنا چې رالل دی تو ازیا دلایل ولکن اختلافو لیکن دی اختلاف کو او الله په زور باندې ایمان د چا نه غواړي فمنو من امنا بعض الذين وسوقوا چی ایمان یې وروړو ومنهم من کفر بعضی د دوی نه هغه څوک وو چې کفر یې وکړو ولو شاء الله مقتتلو کچری خو خوی دا الله نو دوی به جنگ نو کړي ولكن الله يفعل ما يريد لیکن الله کوي هغه سوچ واري الله په دې ځای باندې درې مېسا د صورت ختمه شو او په دې کې درې قسمه اصول د پاره د جهاد اول د مجاهد تربیت د پاره لس اصول دویم د مول د اصلاح د پاره سلور اصول دریم د کور د اصلاح د پاره اتلس احکام او بیا تنویر په ما سبقا زجر او رټنه متکاسرینو د بجهاد کې او واقع د بنی اسرائیلو او واقع طالوت علیہ السلام یا ایها الذین آمنو انفقوا مما رزقناکم آد نمبر 254 اوس د دې ځای نه سلورمه حصہ د صورت شروع شو اخیری او پدې کې بیان د انفاق فی سبیل الله تعالی دا الله رب العالمین په لار کې ولګوي هغه څه چې تاسو له الله درکړي دي اول کې ذکر د انفاق کوي او بیا مسله د توحید ذکر کوي یا ایو الذین آمنو او ور سره ور سره بعد دی ایسی د صورت تفصیل کوم ترغیبات ورکې انفاق دا اب ور سره ور سره وایي یا ایو الذین آمنو ای ایمان والو انفقو خرج کړئ مما رزقناکم دا مالنا رزقناکم چې موږ درکړي تاسو ته الله وی چې ما درکړي دي هغه اولګاو د الله په لار کې من قبل ایات یوم مکر دینا چراشی اورز لا بیون فی چنب لین دین پائے کی ولا خلتن او نه دوستی د مشرکانو دوستی خو بئی لکه سوره تور کې ذکر کړي آیت نمبر 25 بنشتم آیت ګورې سوره تور وشتمه سپارا سوره تور الا المتقین مگر متقیان داغي دوستی بئی نو دلته مطلب دا ولا خلتن دوستی د مشرکانو ولا شفاعت النشفارس د پاره د مشرک شفاعت په دوه قسمه ده یو د شفاعت اذنی دیم د شفاعت قهری سوره بقره اول کې ما د دې تفصیلا بیان کړو والکافرون هم الظالمون او کافران دی ظالمان ولی ظالمان دی زکه چې هغه دا مسله نه مني الله لا اله الا هو دا مسله نه مني او دا آیت آیت الکرسی دا د امتیازاتو د دې صورت نه دی هغه صورت چې پای کې داسې آیت وي چې پای کې اول زل د الله نوم ذکر شوی هغه سوره بقره ده او آیت آیت الکرسی ده د آیت الکرسی دا عام آیت نه دی اول زل د الله نوم ذکر شوی په دې آیت الکرسی کې مسلمان خو صرف یاد کړي دا خو په مقصد ځان نه پوي کړي آیت الکرسی کې اولس ځله د الله نوم ذکر شوی دی چرته په اعتبار د اسم ظاهر سره چرته په ضمیر سره لکه زه نشاندهی کوم یو الله دویم لا اله الا دریم الا هو هو ضمیر راجه دی الله تا دریم الحیو څلورم عنده نهم الا باذنه اذنه کې دا یي ضمیر راجه دی الله تا لسم یعلم ما بین ایدیم وما خلفهم یعلمو کې پټ ضمیر پروت دی علما طلبا په پويږي دام راجه دی الله تا یو لسم ولا يحيطون بشيء من علمه علمه کې ضمیر دولسم الا بما شاء شاء کې ضمیر پټ پروت دی واسع کرسیه السماوات والارض دیار لسم واسع کرسیه السماوات کرسیه کې داو ضمیر د صحابه کرامو ډېر عجیب عادت وو آی بچ یو سره ملاو شول نو یو بل نبی د قران په باره کې تاسو نه کول په قران کې به د یو بل سوالونه کول دې لپاره چې دین د بار شوق زیات شي د قران د بار شوق زیات شي اوس مسلمان چې یو بل سره ملاو شي اول تاسو ځکه لګ کاروبار دې څنګه دی دکانداری دې څنګه ده تجارت دې څنګه ده زمینداری دې څنګه ده پلانې څنګه ده د دنیا خبرې د دین خبره وته نه وانه اوري لارو کوڅو کې ملاو شي هم د دنیا خبرې او کا بازار کې ملاو شي نو هم د دنیا خبرې صحابه ول یو بل نه د دین د پوس کولو بیا خصوصا په قران کې یو ځل تور تیارو د شپې یو ځای کې قافله رااله یو طرف ته د حضرت عمر رضی الله تعالی نو قافله رااله پړای واچولو بل طرف ته عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ قافله پڑا واچولو دواړه نږدې نږدې وو حضرت عمر رضی الله غلام ته پاسا ورته وی اي الايات في القران اجمع په قران کې د ټولو نه جامع آیت کمی و دی چې الفاظ کمی او معنی پکې ډېر زیات وي نو چا کې ناستو بیا غلام ته وای پاسا او تاسو کا ایو الایات فی القرآن ارجا په قران کې ډیر د تمه والا آیت کم یو دی چې باغی باندې د انسان د الله نه امید پیدا شي تمه پیدا شي نو عبد الله بن مسعود رضی الله غلام ته وای وای پاسا او جواب وکړه دا غ جواب کو وی قرآن کی اللہ وی لا تقنتو من رحمت اللہ دا اللہ دا رحمت نا منا امیدہ کی گئی دا دیر دا تم والا آیت تی حضرت عمر زلاو بیا غلام توئی وی پاسا او تپوسو کا ای الایت فی القرآن اعظم په قرآن کې د ټولو نه لوی آیت کوم یو دی په اعتبار د معنی او مفهوم سره اعظم آیت کوم یو دی ابن مسعود رضی الله غلام ته وی پاسو جواب وکا الله لا اله الا هو آیت الکرسی ورته ویلا چې څنګه دا ویل نو حضرت عمر رضی الله پاسې دوت خپلا او اعلان یو کو الله فیکم ابن مسعود تاسو دې د الله قسم وی چې په تاسو کې عبد الله ابن مسعود موجود دی رشیا وای دا طرف نه جواب رالو آو په مونږ کې عبد الله ابن مسعود شته حضرت عمر رضی الله عنه ما ته پته ده چې دا جوابونه بغیر د ابن مسعود رضی الله عنه بل څوک نشي کولای او دا هغه مبارک راضی انیف ملیا علما دا سی وړونه کوټه نه وا او د علم نه ډکا وا ځکه عبد الله بن مسعود رضی الله عنه د علم د قد نه مندرو وی دا وړه کوټه نه دا د علم نه ډک دی او حضرت عمر رضی الله عنه به فرمایل به لا تسلونی ما ذل حبر موجود فیکم ما نبا سوال نکوي د مسلې ته پوس باندې کوي تر سوچ په تاسو کې زاد علم دریاب موجود وي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه اوس خلک رالل نو اعتراضونه شروع کړل مړه وي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه د قد نه وړوکه وو نو ځکه وي نبی علی السلام پر فلیدین نه دی لیدلې ادا ستا خبرې دي راشه د صحابونو لږ د بوسو کا چې د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه څومره قدر احترام کوي او دا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه خبره ځکه د هغه سپکاوی ذکر کوي الیاذ بالله چې دا غنه د امام ابو حنیفه رحم الله اکثر مستدلات هغه د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ نوي اکثر چې په مسله باندې دلیل نسی دا عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ نوي یا الله لا اله الا هو دا بهترین آیت دی او چې دا وې الله رب العالمین به د هر قسم شرونو آفتونو حفاظت کوي یو ځل ابو رضی الله تعالی نو د کجورو د باغ چوکیداری کولا نو غل راغله د کجورو غل راغله او د کجورو غلا کوي عبد الله حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ غونیو او ته وینن می پریدا بیا بن راځم چې پری خو دو سار چلاړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته واقع بیان کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل درو جن دی بیا برازي چې بلش پښوا بیا غشان گیر شو بیا وینن می پریدا بیا بن راځم نو بیا یې پرېښودو، سهار یې بیا نبي علیه السلام ته وې، نبي علیه السلام ورته وې، دروغجن دی بیا به راځي. چې په درېیم ځل رالو، نو ابو رضا ورته وې، نن خو دې نه پرېږدم، په یوه طریقه دې هم نه پرېږدم. هغه ورته وې، ګوره زه تا ته یو شی ښیم، هغه به وایې، نو زه بیا هېڅکله هم نه شم راتلی. وایي څه؟ ایت الکرسي ورته وښیله. وی دا وایا نو زه بیا هغه ځای ته نشم راتلی چې نبی علیہ السلام ته واقع بیان کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل وی نور دروغ جن دی خدا خبره درته رښتیا کړی دا شیطانو دا دا شیطانو او دیو جن یاد ساتي کم ځای چې آیت الکرسی ویلې شي هغه ځای ته شیطان نشي راتلی الله لا اله الا هو الله چې دې نشتا حاجت روا مگر دغه الله دې الحي همیشه ژوند دې القيوم تدبیر کوونکی دار یو شي دې حدیث کې راځي نبی عليه السلام به دعا کولا یا حي یا قيوم برحمتک استغیث اے ژوندۍ ذاتا اے تدبیر کوونکې دار سره زستانه مدد غواړم لا تاخذو سنت ولا نوم ننی سی دی الله لره جوته د خوب ولا نوم نو خوب خوب پدری قسم باندې یو ته ویل کی سنا دا انسان چې عام طور باندې ناشتي او داسي جوټه وهي دي ته وای سنا چې مازغه ویخي او سترګې ودشوي دویم دی نوم نوم دی ته وایي چې سترګې هم پټې وي او مازغې هم ودې وي یو مکمل طور سره عام چې څنګه خوب کیږي او دریم نعاس ورته ویل کیږي دریم دریم دا ستا چې سترګې کولاوي تا د وخه ګوري خو مازغه ودی ا جدا ا دیتا نواس وي دا دوی ذکر کل او درې مې په قیاس کو لکه اکثر سړی مجلس کې ناسي پداغه مازغه ودی شي سترګې وا تا ته بګوري ته دې تاسو کې ما سوي دی ها ما ته په پته نشته مازغه ودی الله وی دا درې واړه دا دوی ذکر کل درې می په قیاس کو الله دې درې واړو نه پاک دی لا تاخذو سنت ولا نوم لنسی دی الله لرا جوته د خوب او نه خوب لو ما فی السماوات و ما فی الارض یا متعلق دی د قاتلو سره قاتلو سره لا اکراه فی الدین نشتا زور په دین کې یعنی باقیده کې قد تبین الرشد من الغی پتا کی سره کار شو صحیح لار د غلط لار نه فمن یکفر بالطاغوت سوچ انکار کی په عبادت د غیر الله ویومن بالله ها ټپه وی لا پښتنو وای مسلمانی دې ډیر اوکا راشه کافر چې ایمان دې نصیب شي نو ظاهری طور باندې مطلب غلط راوځي خدا حقیقت کې د دې آیت ترجمانی ده د طاغوت مسلمانی دې ډیر اوکا راشه په الله ایمان وروړه په طاغوت باندې کفر وکړه چې ایمان دې نصیب شي هم فیا خالدون دی بئی بدی جہنم کی ہمیشہ علم تر الى الذی حاج ابراہیم فی ربی دو قسم خلق ذکر کل اصحاب الرشد او اصحاب الغی صحیح لار والا او غلط لار والا اوس دای مثالونه پیش کړي اول مثال دا صاحب رشد د ابراهيم عليه السلام آیا د نه ګوري هغه کستا چې جګړه کوله د ابراهيم عليه السلام سره په بار د رب دغه کې انا تا الله الملک دیو جنا چې الله ورکړو د لره بادشاہي یعنې دا جګړه یې ابراهیم علیه السلام سره ولې کوله ځکه چې الله په احسان کړی و الله په مهرباني کړی و او بادشاهي ورکړی و اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت کله چې ابراهیم علیه السلام رب زما هغه ذات دی چې ژوندي کول او مړه کول کوي قال انا احيي واميت او دا زوم ژوندي کول او مړه کول کوما دا خو آسان کار دی لار کې وسړی روانو ژوندې و هي راونی مړ کو ګروي دا مې مړ کو یو سړی باندې د پانسي اډر شو هغه ته ځا ته مې معاف کی دا می ژوند دی کو دا کما کلو قال ابراهيم فإن الله دي بالشمس من المشرق فادي بها من المغرب او ابراهيم عليه السلام یقینا الله را ولي نور د مشرق نه نو تیرا ول د مغرب نه دي ځکه یو سوال دی سوال دا دی چې قانون د مناظره دا دی چې مناظر د یو دلیل نه بل دلیل ته لاړ شي نو دا یې دا مقصدی چې دا اولنې دلیل زما کمزور دی ابراهيم عليه السلام چې د اولنی دلیل ته دا د اولنی دلیل نه لاړو دویم دلیل ته نو څه مطلب اول دلیل کمزور چی اللہ یحیو امیتو زما رب جوندی کولم لکول کئی نا دا مقصد نه دی بلکې اصل کې دلایل په دوه قسمه دي یو ته ویل کی دلیل عقلی او دویم دلیل حسی چې ابراهیم علیه السلام په دې باندې پوه شو چې دا خو شین خر دی دغه په دلایل عقلیه باندې نه وی عقل خو بګشتنه نو ابراهيم عليه صلوات و سلام ورته د عقلي دليل په ځای باندې دليل حسي پېښ کړو چې کم په سترګو باندې ښکاري وې زما رب د مشرق نه نور راخجای په مغرب کوزي تی الټاو کا مشرق نه راولا مغرب نه او په مشرق کوز کا نو حیران شو وبویت الذی کفر حیران شو سړی چې کفر کړو او مفسرین وایي کانما القی فی فیل اجر دا سه شو ته واجب دی خلی کې ولا چا کانه یوشته دی دا سه غلې شو اوس هغه داول نه ویل چې د مشرق نه زرا ولم په مغربي کوزوم ستارب دی الټو کی دا سه نشول ویلې زکا چې دې ځای کې مشران موجود وو ناوی به ورته دا ویل چې ته خو لا پیدا شوی نه چې دا مشرق نه راختو په مغرب ګوزیدو دا وخت چا کولو دا څنګه شو کا په بیت الذی کفر والله اولاد القوم الظالمین الله توفیق نور کوي قال لبس یوما او بعض یوم اورد ما وقت تیر کو یو رضا یا سیسد و رضی دا پیغمبر قول دی ایسل کال تیر کړی دی هغه ما یو رض یا سیسد و رضی تیر کړه او د نن زمانه مشرکان سوئی وګوروي کتاب کې راغلي دي کوم جس نشینت بر قبر مردا بدانت ماده نر وای په قبر باندې چې کینی نو ولی او بزرگ دا پته لګي چې دا چینچن دی او که چینچنا اول خدا چې دا یو شعر دی او دا شعر چا ویل دی دا هو یوسف ګدا ویلې چې د نظام الدین د دربار منجورو نو ته منجورانو خبره ماته په دلیل کې پیش کې قران نشته حدیث نشته چرته صحابه خبره نشته نو ته یو منجور خبره دلیل کې پیش کې وګوره وای کتاب کې راغلی مړه چې پیژنې چنچل دی او که چنچلا زمونږ استاد محترم به فرمایل یو دا چې دا د منجور قول دی او دویم دا چې کچره دا خبره صحیح شي نو بیا خو ته غږ به غیرت ای تا کې خو غیا او غیرت شته نه چې هغه د دومره خاورو د لاندې دا بیجنی چې دا چیلچن دی او که چیلچنا او مشرکه تور لخذ بوزي په دې کپړو کې هغه بیا هر څو تخکاری کړ بیا خو ته غټ بی غیرت یې چې هغه لا خزه بوزي دا مشرک کی غیرت نه ایمان پکې نه وای دا پیجنی چې دا چیلچن دی او که چیلچنا او د دې شعر په جواب کې ابو الحسن طاهری کچکول نامه کې ذکر کړي و هیڅ مردا نبی نه د حال بندا نشولد او کې اقوال زنده هیڅ یو مردا د انسانانو حالت نشي لیدلی او نه هغه ته دا پته لګي چې دا په کم حال کې دي هغه ته ځان پته نشته نو سل کاله تیر کړی دي او وای ما ته پته نشته چې یو ورځ یا سې صد ورځې مې تیر کړی دا قال بل لبست مئات عامن الله ورته وی بلکې تا وخت تیر کړی سل کاله فانظر الى طعامك او ګور خوراک ساته وشرابك او سکاک ساته لم يتسنى یعنی لم یات علی سنون فتسیر مغیرن داسې کلونه په نوی تیر شوی چې هغه رنگ بدل کړی لم یتسنا ندی بدل شي خوند هغه رنگ دا او دینه دا معلومه شو چې سړی په سفر باندې زی نو ځان سره د خوراک سکاک د پاره سالی وانظر الہی مارکا وګرا خرستا تا ولنجلک آیتن قال عالم اوی زخبیگم ان اللہ علا کل شین قدیر چه یقینا اللہ رب العالمین دے پار یوشی بانی قدرت والا و از قال ابراہیم رب ارینی کفتوی الموتا درین مثال ذکر کئی دا اصحاب الرشد ابراهيم عليه صلوات و سلام ته وګوره چې هغه د عین الیقین د پاره سوال کوي علم الیقین وو هغه وای چې عین الیقین چې کله دلایل ول نظر نور مضبوط شو یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي لا نو اقو بشک من ابراهیم مونږه ډیر حقدار یو په شک سره د ابراهیم علی السلام نه څه مطلب ابراهیم علی السلام شک کول نو مونږ هم کو نه دا مطلب نه دی بلکې مطلب دا دی دو مطلب دی یو دا نحنو احق بزالت شک من ابراهیم مونږه ډیر حقدار یو فزایل کولو د شک سره د ابراهیم علی السلام نه مطلب دا چې کا ابراهيم عليه صلوات و سلام تپوس کړو د پاره د دې چې شاکه اوزي الله ورته وخدل نو مونږه هم حقدار یو الله پاک په باندې د اسمانونو سیلو کو معراج واقع رااله یاد ویم دا دې مطلب دا چې کله الله په قدرتونو کې شک وې نو ابراهيم عليه السلام به شک کړي خو چې هغه نه دی کړي نو موږ یې څنګه وکړو نو کله چې بیا د اسمانون نراکو شو چا دې تاسو کو چې تا الله لیدلو راغه نورن ان راه یو روایت دار و یا خو نور دې هغه څنګه ذلیل شم او دیم نورن انی راه بهرحال وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى کلا چې ابراهيم عليه السلام رب زمونږه رب زما خوخه ماتا کیف تو یل موتا څنګه ته جو نکی مړ لرا قال اولم تؤمن الله ورته وی آیا استاد یقین نشتا قال بلا ولكن ليطمئن قلبي ريدر ولنا الله لیکن دې لپاره چې مطمئن شي زړه زما قال فخذ اربعه من الطير الله ورته وی ونسا سلور د مارغانونا وزرهن الیک نو جمع کزان سرا یا په زمید سواد سره دی یا په کسره سواد سره دی ثم جلهن على جعل على كل جبل منهن جزءا بیا وګرځا بهر یو غر باندې د دینه ټوکړي ټوکړي ثم دون بیرا والا یا دینه کسایا نورا بشی تعالی په منډه او مراد دې دعا مسله ده دعا عبادت نه دی وعلم من الله عزیز حکیم ویا شای یقینا الله دې زور او حکمتونو والا مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله اوس ترغیب ورکي انفاق طیب طرف ته مثال دای کسانو چې خرج کوي خپل مالونه بلار د الله کې کما صلی حبت ان بشان داغه دانې دي ام بدت سو سنابلات چې زرغون کی وږي او که نور اخلاص زیاتی نو نور بدل زیات درکی الذين ينفقون مالهم في سبيل الله بیا ترغیب ورکی انفاق طرف تا آخری سر انفاق فی سبیل اللہ دا نو بار بار ترغیبونه ورکی هغه کسان چې خرج کوي خپل مالونه په لار د الله کې ثم لا يدعون بیان ور پسې کوي چې خرج کوي خپل مالونه د پاره ځان خودنې خلقو ته ولا یمن بالله والیوم الاخر ایمان نروړي په الله او پر د آخرت فمثله کمثل صفوان نو مثال دې په مثال دا غټ کاړي دی فدرګو سندا چبوچا پریدی هغه لره اچا بوچا او اصل مقصد دا دی چې صفا ستر شي معنا دا او غټ کاړي دا غیر پاسه خاور پرتی وي نو چې باران وشي نو هغه صفا ستر شي او هغه خاور ته نه لری شي دارنګ یو سړی مال دولت لګولې خو چونکه ورپسې دې ردې بدې وایي احسانونه اوس بادنې کوي مړه تاله خو مې داسې کړي او دا مې کړي او دا مې کړي دي شرمایي نو داغي مثال هم دارنګې دی د دې کاڼي په شان چې هغه بیا صفا سوتره شي او هیڅ ولا پاتې نشي لا يقدرون على شيء مما كسبوا قدرت نه لري په یوشي باندې دا غنه چې دی کړی دی والله اولاد القوم الكافرین الله توفیق نور کوي قوم کافر ہوتا ومثل الذين ينفقون اموالهم مثال دای کسانو چې خرج کوي خپل مالونه ابتغاء مرضات الله د پاره د لټولې درځه منتیا د الله چې یو سړی د الله د رضا لپاره مال لګي مثال د هغه باغ دی چې هغه اوچته غونډې باندې شي او هغه د چن میوه ور کوي چې هغه باندې باران کیږي فإِلَّمْ يَصِبْهَا بِلُنْ فَطَلَّ کون رسی یغی لر تیز باران نو فطلن یعنی فیقبی طلن نو آغی لپرخون کافی دی والله بصیر بما تعملون بصیر الله باغ عمل چې تاسو کوي لیدون کې لکه دی کې فلسفه او اختلاف دی چې به هونه دا بیغ نه ودا کوي او کسان ګنا دا ځکه چې ځنی ونه د بیغ نه ودا کوي چې جرړې خراب شي نه او چیږي او ځنې داسي چې هغه د سانګو د وجې نه وده کوي جړې روغي او هغه سانګي کجړې خراب هم شي خو چې سانګي صحیح وي نو هغه وده کوي او کجړې صحیح وي خو چې سانګي زیړ شي نو هغه خراب شي واصل خبره دا نه ده اصل دا ده زموږ استاد محترم فرمایي چې فائدہ من هغه باوی چې هغه بوچت ځای باندې وي نو چې باران شي چې څومره وباغې له پکاري نو هغه ځان لراکاږي او چې کمی نه پکار نو هغه وبېږي اته نه ختم شي زیاتی وبزان لنه پریوي کباران نی نو برخه پسانګ باندې وشي نو داغي هغه و رواني او لاندې زمکا چې په لاندې ځای کې وي او باران چې وشي نو وبو ورته ډنډ جوړ شي وبو ورته ودرېږي نو چې څومره وبو پکاري نو هغه راکاږي او نور وبو ولاړي نو دا هغه جر رسخاشي ګنده شي نو دا هغه د وجه نه هغه مړاوي شي او بار اوچي او ختم شي او که باران ني په لاندې ځمکه باندې پرخه نه ودرېږي نو فصل هغه وشي نو بوچت ځای چې وي نو که باران وي نو د باران وب ځان لراکاږي سمره چې ضرورتي او زیاتی وب ځان نه وبې لری کی او چې باران نوي بیا هم لګي لګه پرخه پیوريږي په سانګو باندې هغه سره دای ضرورت پوره کیږي دارنګ دلته هم الله وی فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير الله باغ عمل چې تاسو یې کوي بصیر هغه لیدونکې ایودو احدکم ایا خوغه غنی او تاسو سنا ایکون ان تکون له جنته چې شی دلر باغونه من طیبات ما کسبتم د پاک مالا نه چې تاسو ګټلې دي ومما خرجنا لكم من الارض او دا غنا چې موږ راويستلې دي تاسو له زمکینا الله چې تا ګټلې دي هغه لګو د الله په لار کې ولا تيمم الخبيث منه تنفقون او قسم کوي د معمولی مال داینا په مقابله طیب کې د پلیت مال او د معمولی اراده مکوئ تنفقون چې خرج کوئ تاسو دا غینا ولستم بیاخذی او نه تاسو اغستون کی اغیلرا الا ان تغمرو فیا مگر که تاسو سترګې په ډکې پاوي کې وعلمو ان الله غنی حمید څه مطلب هغه مال لګې چا په پټو سترګو باندې علي په کلاو سترګو یې هلیوم نه داسې مکوا وعلمو ان الله غنیون حمید ویش یقینا الله دې بے پروا ستایل شي ذات الشیطان یهدکم الفقر دا دمه خبره ذکر کوي چې د بخل حکم شیطان کوي او هسې هم دې ځای سره لګي ځکه د انفاق خبرې شروع دي حکم کوي تاسو ته په بخل باندې والله یعدکم مغفرة منه الله وعده کوي تاسو سره د بخشش د خپل طرف نه وفضل او د رزق حلال ا تفسیر کې ابن جزئی معنی کوي فضل مراد نه رزق حلال او حدیث کې امراضی کله چې سره جمعه د وزین دعا کوي اللهم انی اسالک من فضلک و رحمتک الله ستا فضل یې ستارس کې حلال درنه غواړم والله واسعون علیم الله یې برا خیلم والا یو دل حکمت مې یشا ورګی په قرآن چاله چې وړي الله حکمت مراد د دینا پویا په قرآن دا لکه ماوردی ان نکات الیون کی ذکر کئی اتسیر کی ابن جزئی معنی کئی المعرفت بالقرآن دا حکمت نه مراد دی معرفت په قرآن باندې دارنګي مدارک ذکر کوي الحکمت هيا علم القرآن و سنة حکمت نه مراد دي علم د قرآن و سنت یا العلم النافع الموصل الى رضا الله تعالی یا هر علم چاگه نفع ورکی او دا اللہ رضا تا دی رسی حکمت نه مراد اغده او دارنګ هغه وی هو العالم العامل ا والحكم عند الله ا وال حکمت عند الله هي المعرفه بالقران وی لدین مراد هغه عالم دی چې هغه عمل کوونکی نورم غنی معنی کوي او د دین مراد دی علم په قران او سنت باندې و مې یو د لګمتا فقط دی خیرن کثیره چاله چې ورکړې شو په قران نو تحقیق سره ورکړې